سوره سبا نه پس نازل شوه دی او د سوره مومن نمخ کې نازل شوه دی حالت جمعی کې یو کم سل وختم نمبر صورت ته د قران په حالت د نزول کې یو کم شپیتم نمبر صورت ته په قبل سره رب دار چې په ما قبل کې په عبادت کې اخلاص دا غي بیان دی موضوع دا په عبادت کې اخلاص کول لکه چې اخلاص د عبادت روح دی لکه څنګه چې روح د حیات بدن د پاره دی دغه چې اخلاص د حیات عبادت د پاره دی مضامین یې سری مضمون په دې صورت کې توحید دی زجر د موحدینو دی او دغه چې منکرین لا سزا ده او خلاصه د صورت چې ده الیس الله بکاف عبدا بل هو کاف فلم تدعون غیر الله بل ایاه تدعون دا خلاصه ده چې صرف هغه ته بلنه ورکي بسم الله الذي انزل كتابه بالحق بل رب ته دې ما نعبدهم من عبادت نکو داغي الا ليقربونا الى الله زلفا مگر د پاره دي چې هغه مونږ الله ته نږدې کی په اعتبار د درجه سره دا وی د الله نیازبین دي نو بس د الله د نیازبین چې دي نو دای ته مونږ ذکر رجوع کو چې مونږ دی الله ته مونږ نږدې کی الله فرمای ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون الله او فیصله کوي په میان د دې کې پاغ اختلاف کې کم چي دي کو ان الله لا يهدي من هو كاذب فتاك سر الله تعالی هدایت نور کوي هغه کس لا چې هغه دروغجن وي کفار ناشکر وي لو اراد الله کچره اراده کړو الله تعالی ايت تخذ ولدا چې زوی ځان له جوړ کړي نو لصفا مما يخلق ما يشاء کچره الله اراده کړې چې ځان له زوی جوړ کړي لصفا خامخا منتخب کړي به او مما يخلق ما يشاء دا غچانه چې سي پیدا کړی وي نو چې کمی غوښتو سبحانه او پاک دې ذات دا هو الله الواحد القهار هغه الله چې دی یو دې زور ور دی خلق السماوات والارض پیدا کړی دي اسمانونه او زمکه بالحق لا عبثا فحق ترى نه چې عبث یکور الليل علی النهار چا پیر کوي شپې لره پر ورځ باندې یکور الليل علی النهار چا پیر کوي د الله تعالی شپې لره پر ورځ باندې ويكور النهار على الليل او چا پیر کوي ورځ لره پښپ باندې وسخر الشمس والقمر مسخر کړي نور اوس په مې لره پیدا کوي تاسو لرا پیدا کړی تاسو لرا په بطون امهاتکم په خېټو د مین دوستاسو کې خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث یو شان په بل شان باندې یو شان په بل شان باندې خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث پدریو تیارو کې پدریو تیارو کې پیدا کړی خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ولا تزرو نبوجتي یو بوج چتون کې بوج دبلچا ثم الى ربكم مرجعكم بیا استاد پروردگار طرف تا استاد راتاوی دلی مرجع استاد لا فینبئکم بما کنتم تعملون پس خبر بدر کی تاسو لا کوم عمل چې تاسو کو دا غي بارکه انه علیم بذات الصدور پتا کسر الله تعالی عالم دې په بيد د زړونو باندې اي على اسرار الصدور په اسرار د صدور باندې فائدہ حاصل کوي په خپل کفر سره لگا انک من اصحاب النار پتا کی سره تدور والو نه ای من اصحاب ای بسبب النار به اصحاب من اصحاب النار دور والو نه یعنی کم د کم د پاره چور سبب د عذاب ګرځيږي امن هو قانت انا الليل امن هو قانت انا الليل ساجدن ويرجو رحمت ربي مد مقابل جمله کې کمن طبع على قلبه بعد وی کمن هو عاصن دا د هغه چا پشان دی چې هغه نافرمانی نو الله فرمای امن هو قانتن آیا څوک چې فرمان بردار دی ها قناعت کوونکې دی عاجزي کوونکې دی انا الليل د شپې پسې سو کې ساجدن سجده کوونکې دی وقائما او دریدون کې دی يحذر الاخره ويرجو رحمت ربي يريږي د اخرتنا او امید ذاتي د رحمت د پروردگار خپل قل تورته وایا هل یستوی الذین یعلمون آیا برابر دي چې هغه کسان لکه چې عبد النبی د نبی بندا عبد الرسول د رسول بندا دا خو بیا سید د رسول بندا خو پیغمبر خپل وای وای ای زما بندګانو پیغمبر سره خپل څنګه وای ای زما بندګانو موږ ورله جواب ورکو چې وشو داګانو قران کریم کې درې مسی پارا کې وتا سلسته وی ما کان لبشرین ان یؤتیه الله الكتاب والحکم والنبوه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون طول مسألة غلق ذلك الله واضح كده نو الته مسله واضح شوه د دلته دا یا عباد چې وای نو دا وای یا عباد ربی الذین آمنوا اے هغه بندگانو زما د پروردگار چا چې ایمان راوړې تقو ربکم د خپل رب نو یریږي دا اصل کې دا دی نو احمد رضا پکې لا جدا جدا د ځان نه پکې خو سبق واسی لیکل لکه په آرام کې نه نو دا هغه پکې لا نور نور سوی چې عقیده دې نه برابر نو بیا خو مونږ وایو چې او نه په غلطه باندې عقیده دې مشرک ده د بریلی ده علم غیب ثابت ده غندونه مندونه غریب خو حیثیت نشته چې خبره کوم دی غلول احمد رضا دې نعیمی و غیره دا چې دا غټ غټ خلک دي دا نور دا جزان پس کی دي دی خو صرف انوړې ډوډۍ کم ځای ملاو شي غي پس منډه وای دا جزان کوغه دا غډلې والے دي کنه چتا ا اجر د دې به حساب دی قل تو ورته وای انی امرتو ما ته حکم کړی شوی دی نه عبد الله مخلصا چې د عبادت کوم دا الله مخلصا خالص کوم داغه د فار دین و امرت لئن اكون اول المسلمین او کوم شماتا لئن اكون اول المسلمین چې شمزو اول د مسلمانان قل تو ورته وای انی اخاف زیریګ من عصیت ربی ان عصیت ربی کجرمانا فرمانی د خپل پروردگار وکړه خسران او کو زیاته او کو نقصان او کو د خپل ځانونو واهلیهم او د خپل اهل یوم القیامه پرز د قیامت باندې الا ذالک هو الخسران المبین پتا کی سره دا خسران چي دي دا خکارا خکارا نقصان دي لهم من فوقهم ظلل دینه پا د دینه پور تبا لهم دا خلق دی من فوقهم ظلل چې بربم تی وریا دی جمله او کمالین وغیرہ کې لیکلي دي چې بره خو به سوري وي او ومن تحتهم نه څه مراد لاندې د چا نه سوري چې وای دنه لاندې سوري دی نو بره خو به سوري وي او دا لاندې سوري چې دنه دا سمج کې ناراضي د دې درې جوابونه دي یو ضد په بل ضد کې استعماليږي مطلب دا چې لاندې بیان کنو باندې ته مراد دی یو بل لپاره استعمالي کې بس د زیات تاکید د پاره وي دویم جواب دی من تحتهم لفظه مشاکلتن من تحتهم لفظه مشاکلتن یعنی مشاکلتن دا لفظ وی ښا لفظه په دې باندې تلفظ کو مشاکلتن یو بل پشان هم شکل مشاکلتن متشابهتن او دریم دا چې جهنم کې تبقیدی برا وکتا نو بروالو د خپل لاندې چې کوم اور وی هغه د لاندې والو د پاره سورې دی هغه د لاندې والو د پاره هغه سورې دی نو هغه تذکره وکړه ذالک یخوف الله بی عباده په دې سره الله تعالی یری خپل بندګان لره یا عباد فتقون اے زما بندګانو فتقون پس ما نو یریږي به ترک الاعتقاد والاخلاق والاعمال په ترک د اعتقاد کې د اخلاق او د اعمالو کې بس صرف زما نو یریږي ترک اعتقاد مکو والذین اجتنبوا الطاغوت دا مبتدا دی والذین الذین اجتنبوا الطاغوت چاچه اجتناب کړه شیطان نا ان یعبدو ادا چې دا عبادت کوي الله په خوخه عبادت کوي وانا بو الى الله او رجوع وکړه الله طرف ته لهم البشرا دي د پاره زیر فبشر عباد فزیر ورکه زما بندگان للذین یستمعون القول کم چې خبره اوري قول قول نه مراد څه محاسن ای لا اله الا الله فاتبعون احسنو پس بیا دې تابعداري کوي د خبره اولایک الذین اداهم الله نغل چې دې هدایت ورکړي الله تعالی و اولایک هم الالباب او دغه خلک چې دي دا عقل والا خلق دي هم اولو الالباب دا عقل والا خلق دي اولو الالباب چې دې لپاره انشراح صدر دی بخلاف د غیر نه او علامت العقل انشراح الصدر علامت د عقل څه دی سینه کولاویدل سینه د پوی سړی کولاویږي کم سړی نه پویږي دا سینه الله نه کولاوي ابي وقوفي پیس نه پویږي بیا نو الله د پوی سړی سینه کولاوي افمن شرح الله صدره للاسلام د دې ما قبل سره ربط ته غدا دی چې بر د مؤمنانو د کافرانو ذکرو مخکم دا غي ذکر دی د دې مد مقابل جمله محذوف دا غسره کمن طبع على قلبه معنی بدایي چې ولی بس هغه سره د چا چې سینا الله د اسلام د پاره کولاو کړی نو پس هغه د خپل پروردگار طرف ته په یو نور باندې درنا باندې دی ناغه سړی پشان کې دی شي د چا په زړه چې مهر لګیدلې نه نشي کېږي بل رابطه یې سره ادا چې ما قبل کې یعنی په دواړو کې بیان د اخلاق او په عبادت کې دی خلاصه سره دعوت ال الاخلاص په عبادت کې په تذکیر د ایام الله سره او ضرورت د انابت ال الله دی نو فرمای افمن شرح الله صدره آیا پس چا چې کلاو کړه سینه په لال اسلام د پار د اسلام فهو علی نور من ربی دې پدې پرانا باندې جانب د پروردگار خپلنا تقشعر ویختنی غیږي دینا پسرمنو جلود الذين يخشون ربهم سوک چې یریږي د خپل پروردگار نه ثم تلين جلودهم بیا نرم شي دا سرمنه وقلوب مزرون دی الى ذکر الله دا الله ذکر طرف تا ذالک اود الله دا هدایت دا الله تعالی دی يهدي به من يشاء هدایت ورکي چاله رچو غواړي ومن يضلل الله سوک چې الله گمراه کنو فما له من هاد نشته داغه د پارسو هدایت ورکوونکې اپا من یتقی بوجهی سو العذاب آن دا دی مد مقابل جمله محضوب دا غسلا وکمن آمن منه دا دی دو مشهور تفسیر ندی یو دا چې هغه سړی چې په دنیا کې د ایمان او د اعمال صالحو په وجه باندې خپل مخ د بد عذاب نه بچ کوي پشان دا سړی کې دی چې ځان یعنی مخ د بد عذاب نه نشي بچ کوله نه نشي برابرې من حيث لا يشعرون د داسې ځای نه چې دی شعور نه لرو فاذا قوم الله پتوسکو په دی باندې الله تعالی الخزي رسوای فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې ولعذاب الاخرت اکبر او عذاب د اخرت چې خامخا دی غلوې دی لو کانوا یعلمون کچری دی پوی دی ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن دا چې یو سړی چې پاغي کې دوه شریکان وي متشاکسون دواړه مختلف وي ورجلن سلام لرجل او یو سړی دی یو په یواز نوکر وي دا چې کوم د دوه کسانو نوکر یو ورته یله شاب وبراړه بل ورته ورګه وب پرې دا ول دغه زینا بالغ راړه چې انت بالغ لره ورته مړه بالغ پرې دا کټ لګراو خوځو نو د یو سړی نوکر ابل د یو کس نوکری ورشه بالغ راړه راړو اوس ورشه وبراړه راړي اوس ورشه دا کټم را دی خو کوي کو نو چې و شریک نو کری نه ډماډو دي لکه وای تل په خواروزار وي د دوو خزو خاون کنه نشره دیوال ته وکي یا بلې سره خبر کوي دی خوانه یو خپې سره جوړند شي الته نه بلا نو راکاږي نو بیا دی خدای خلاص کینو نو دا چې د دوو چې د دوو کسونو کری نو غمم د بدوي نو الله وای دا دواړه برابرې دي شي نه نشي برابرې دي حیات برزخی قائل یو لیکن د کم حیات برزخی چې هغه د مرګ نه پس انک میتون من قائل یو بالکل احناف قائل لی شوافی قائل لی موالک قائل لی او دغه حنابلہ قائل لی چې او مرګ برازي انک میتون تب امړیږي مرګ خو برازي مرګ نه پس اعاده د روح مع الجسد چې دن او راغي بیا قائل لی روح مع الجسد دی وی وی دا وی روح له به تزاور کیږي لکه روح څه ګناه کړي دا شهادت چې نصیب شي نو هغه کې وي وي دا به روح لا ان لوي چې نه لوي هغه بیا دې قائل دی ان لوي پکې وي وي چې دا شهیدان چې دینه غي ژوند مونږه قائل یو خو د انبیاو د دین یو قائل وته غرق شنو تا دغه شهید د نبی نه بره درجه ته بوته بیا په دې انبیاو کې ډیر زیات چي دین هغه حضرت زکریا علی السلام ته وګوره یحیی علی السلام ته وګوره صدوق شلوم ته وګوره دا انبیا ټول شهیدان شوی نه دي بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بخاری کې باب فوت النبی صلی الله علیه وسلم باب قائم کړي پاره کې باقاعده ویلي چې يهوديه خزوا نبی علیہ السلام لاغي زهر ور کړو داغه د لاسه شهیدو نو پیغمبر علیہ السلام هم بیا شهید ته نو بیا خو د حیات قائل شه اما مخکې غره ویلو 1347 سنه هجری نه مخکې په 1367 سنه هجری نه مخکې په دې مسله کې هیڅ اختلاف نه وره 1367 هجری نه پس دا یو نوې فرقه راوتی ده چې د دې نوم په بدعت باندې محمول دی نو فرقه دین کې راوتل دا په بدعت دی انو دا غي ګره دا راځته وا او 1367 سنه هجری په هجری کې نو اعاده الروح نو موږ دا حیات وفات خو د نصوص قطعیو نه ثابت ته موږ قائل یو داغي وفات قائل اهل حق فرمایي چې برزخ کې چې کوم حیات ملاويږي هغه ټول نه اعلی پیغمبرانو ته دی بیا شهداو ته دی بیا مؤمنانو ته دی حتی کې حیات کافرانو ته هم ملاو دی په قبر کې لیکن په درجات مرتب دی ځکه چې که حیات نوي نو بیا ثواب قبر او عذاب قبر کم ځای نه راغی چې حیات نی نو عذاب به څنګه ور کوي مړی لرا بغاو نو سو ګټه لې څه شي را بغي غي ته په نقصان ملاويږي نه چې حیات وینو دا به ملاويږي ته نیغه باندې واړېږي نه لويستا تر اوسه عقل رانغي دا خو چې حیات وی نو عذاب قبر بم وی ثواب قبر بم وی دار سبب بیا وی او کني وینو بس بیا اته اته لې شړ دې بیا دې پکې ناشته نو ټیک شو بیا خو حیثیت پاتې نشو انګه عذاب قبر حدیثونه متواتر دي د امت په اجماع ده خلاصه دا شو چې مونږ د حیات برزخی قائل یو د حیات برزخی د ظالمانو مسلک الاکابر رساله دومره دروغ پکې ویلي پاره کې دومره دروغ ویلي مونږ د پاره ثبوت راوسته چې دا د حیات دنیوي قائل دي او بیا خو څه پروا نشته بیا د حساب کتاب به بیا څنګه کیږي ورسره نو بیا په دغه رساله کې موږ د پاره حیات وای چې دی وای چې د حیات دنیوي قائل یو الکه موږ د حیات دنیوي کله ویلي موږ بریلیان خو نه یو تا په موږ کې بریلی کې لا تر اوسه فرق نه ال تستر کې دي توري دي تور ارس تور تور دي در تا ته قرآن دې دومره غو نرانه ده درته تا تخکاری نه نو زمون کتابونه درته نخکاری زمون مذهب مسلک درته نخکاری بیا راته بدعتي وای را درته نخکاری چې موږ د بدعاتو جړی ویسته بیا راته مشرک وای دا درته نخکاری چې مونږه الحمدلله زمونږ نه لوی موحدین بل څوک منونه تاسو خو د بدعتیانو او د مشرکانو سربراهان ګڼو مونږه تاسو خو خپل اج کوم مشران هم دي کنه سب مو پم دي د پیغمبران نمبر لوی درجه ورکړي دي مونږ پیغمبر لوی درجه ورکړي چې د الله نه پس د درجه تاسو خپل په په ول یادوي پیغمبر اړو یادوي نه مونږ وایو پیغمبر مدح چې بیان شي حسن ابن ثابت تاسو وایي نه زمونږ مدح دی بیان شي پیغمبر به نه بیاني هغه بدعت ته زمونږ د چرند دا توحید دی بنې غواړي کولی ونی غزا رزړو کې وا سوټان سي تاسو په کې نه سي ګرځي بګي دنیا را د ګډر خلک ګرځي دي دي ګډي بيزي په کې ګرځي هر څوک په کې ګرځي تاسو په کې ګرځي نو فرمای ضرب الله نو انک میتون و انهم میتون ثم انکم یوم القیامه دلائل په مونږه فلا تحسبن الذين قتلوا کی مضبوط دلائل ورکړي دي ثم انکم یوم القیامه بیا پتا کی سره تاسو په ورځ د قیامت باندې عند ربکم تختصمون د خپل پروردگار په خوا کې با تاسو جګړه کوي بیا نو فمن اظلم سوق دې زیات ظالم ممن دا غچانا د دې ما قبل سره رابط اول د شرک تردیدو ضرب الله مثلا رجلا دا سی یو واضح مثال نه پس که څوک بیا هم شرک کوي نو داغه نه لوی ظالم بل څوک کې دي شي او متعلق جمهور او ابن کثیر د دې تفسیر مخ کې تیر شوی دی چې دی واو متعلق د جمهور او د ابن کثیر کوم اختلاف تیر شوی دی د چې کوم تفصیل کړو دی دی امخ کې تیر شوی دی خو دې ده کې صرف یو خبره چې دې ده کې د ابن کثیر تفسیر نه جاری کیږي صرف د جمهور تفسیر متعین دی هغه جاری کیږي ابن کثیر والے تفسیر دی ځای کې نه چلیږي ځکه چې مخکې کوم خبره تیر شوې ده پاغي کې حرف او او دلته حرف واو دی حرف او د احد الامرین د پاره وي او حرف واو داسې نه وي د احد الامرین د پاره نه جمع مطلق د پاره دی راځي ورنبه جمله کې مصداق یو او په دویمه کې یو دی انو احد الامرین د پاره نشی راتلې دا وو احد الامرین د پاره خدای راتلې نشي نو معنی بسی چې دنه بلوې ظالم سو کې دی شي چا چې الله باندې دروغ اوله ګول په نسبت نسبت کول هغه طرف ته د ولد یا نسبت کول هغه طرف ته د شریک او حق دروغ جن کو کله چې حق د سره راغې ممن کذب علی الله چې دروغ جوړ کړ په الله باندې بل ولد او شریک وکذب بالصدق او دروغ جن کو قران لرا صدق یعنی قران صادق لره صادق البیان لره اذ جاءو کله چراغ دتا الیس فی جهنم آیا په جهنم کې مسون ټکانه دلیل کافرین د پاره د کافرانو والذی جاء بالصدق واغا هغه نبی چراغ دې په صدق سره نه په قران صادق سره وصدق به او رښتیا کړه هغه مخکې کتابونه امام رازی په دې خبره مصر دی په دې کلک ولار چې دینه مراد ابوبکر دی حضرت ابوبکر نو مفسرین نور نور رائے دي او امام رازی وایي چې وصدق به چا چې تصدیق دده وکړو ابوبکر ته مراد ده اولائک هم المتقون وای دغه خلک پاکان دیو پرهیزګاران دی بچکیږي ور شرک نه لهم ما یشاؤون عند ربهم دې د پاره غسری سچ غواړي دې پنيز د پروردگار خپل ذالک جزاء المحسنین دا بدل احسان کوونکو دا لیکفر الله عنهم د پاره دی چې لري کې الله تعالی د دینا اسوا الذی اسوا الذی چې الله تعالی ته نه لري کې دا اسوا اسم تفضیل له بظاهر معلومی کی چې سو با الله تعالی با الله نه لري کوي جواب دا ده چې اسوا اسم تفضیل د نفس فعل په معنی کې ده نو یکفر الله د پاره دی چې لري کې الله تعالی دینا اسوا الذی عامل واغه بد عملونه چې کوم دی کړی به معنی یسیو او ويجزيهم بدل ور کې دی اجرهم اجر دی به احسن الذي كانوا يعملون احسن داغا به احسن الذي احسن هغه كانوا يعملون چې دوی کوم عمل کړو اليس الله ندي الله تعالی آیا ندي الله تعالی بکافن عبده کافی د خپل بنده د پاره عن الغير د غیرنا ويخوفونك او يري تاسو لرا بالذين من دونه باغ خدایانو باندې چې علاوه د دنبي ومن يضلل الله ويخوفونك يري تاسو بالالها من دونی کوم چې د الله نه یعنی قدرت او تصرف د الله د پاره بل چا د پاره نشته ومن یغری الله فما له من هاد څوک چې الله گمراه کی غره پاره څوک هدایت ورکون کې نشته ومن یهد الله څوک چې الله هدایت ورکی نو فما له من مضل دا گمراه کون کې بیا څوک نشته الیس الله بعزیز انتقام ولی نه الله تعالی بعزیز غلبی والا انتقام والا قل تور تو آیا یا قوم اے قوم زما اعملوا علی مکانتکم انی عامل تاسو په خپل ځای عمل کوئ او په خپل حالت علی مکانتکم ای علی حالتکم امون په خپل ځای باندې خپل عمل کو دلایل الزامی دي فسو فتعلمون پس ذره چې پوهه بشي من یاتیه عذاب چا باندې چراغ عذاب یخزیه رسوا بگی در ویحل علیه عذاب مقیم او راکوز بشي په دای باندې عذاب قائمیدون کې پورز د قیامت ولا نجات منه نو نجات بال تنی نو ان انزلنا عليك الكتاب پتا کی سره موږ نازل کړي پتا باندې کتاب للناس د پار د خلقو بالحق ای اظهار الحق فمن اهتدى فلنفسه چا چې هدایت مونږ نو مفیدن لنفسه دا خپل ځان د پاره ډیره بهتره آیت نمبر 42 ما قبل سره ربط داري چې مخکې خبره تیر شو چې تاسو چاته د الله نه علاوه आवाजونه کول اغي سره نه نفشتا نه zarar شتا د دې اختیارات نشته ور سره بلکې ټول اختیارات صرف او صرف الله سره دي خو کافی بحث کړی دی بل دی آیت نه باز استدلال کوي د عدم حیات انبیا په حیات انبیا باندې چرت کوي نو د آیت پیش کوي لکه نیلوی وغیرہ نور یو سودی وې شوی نه دی یا عقل کار نه دی کړی هغه وی شهیدان ژوند دي او انبیا مړ دي نو پاس المسلک المنصور کې حضرت شیخ رحمت الله علیه داغي جواب هم ورکړی او دا جواب هم ورکړی چې بعض انبیا خو بیا شهیدان شوي دي لکه زکریا علی السلام یحیی علی السلام او بخاری شریف کې باب د باب من باب وفات النبی صلی الله علیه وسلم هغه کې دا ذکر هم چې پیغمبر علی السلام لوم یو يهودي زهر ورکړو او داغه ناغي ته شهادت ملاو شوه دی نو گویا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هم شهید دی بیا نیلوی سے ابن دا تپوسم کول غواړي چې عام انبیاء ولا عام شهیدان ولا ته په انبیاء باندې څنګه درجه ورکې لیکن بهر حال بیا بداوه چې غریب وې شوی نه دی نو ځکه دا څه خبره کړې ده البته که څوک تفصیل سره قتل غواړي نو المسلک المنصور او تسکین الصدور سماع الموتا مسلک الاعتدال دا ټول کتابونو کې تفصیلی بحث شته لا یملکون شیئا د هیڅ چیز مالکان نه ولا یعقلون او ناغی کی عقل وی قل تو ورته وای لله شفاعت جميعا الله د پاره سفارش د په جمع باندې له ملک السماوات والارض هغه د پاره ملکیت د اسمانونو او د زمکو دی ثم الیه ترجعون بیا غ طرف ته تاسو ورتاوی دی شي و اذا ذکر الله کلچ بنم واغست شد الله وحده یوازن اسم عزت قلوب الذين لا يؤمنون نو قفش زرون داغ کسانو چې غي ایمان نه دراوړي بل اخرت په اخرت باندې و اذا ذکر الذين من دونه یو کلچ نم واغست شي الذين داغ بوتانو من دونه چې کوم علاوه د الله نه دي نو بیا اذا هم یستبشرون نو بیا دی خوشاله کوي کدا الله نو واغستې شنو خپکیږي او غیر الله شي ور سره نو بیا خوشحالي قل تورته هوا اللهم مال اللهم فاطر السماوات والارض چې اے الله پیدا کون کې د اسمانونو او د زمکو عالم الغیب والشهاده چې عالم دې په غیب باندې او حاضر دې یو ځای کې انت تحکم بین عبادک کله چې ورله مونږ ورکو نعمت ای اعطیناه نعمتن چې مونږ دل نعمت ورکو مننا د خپل جانب نو قال نو وای دې انما اوتیته علی علم نو وای چې دا خو ملاو شما تا چې د وړاندې نه چې د وړاندې نه معلوم و ماتا انما اوتیته علی علم دا خو ما ته مخکې نه ملاو ما ته دې علم بل هي فتنه الله فرمای دا یو ابتلا امتحان دی ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د دین نه پويږي قد قالها الذين من قبلهم ویل شوی دا, دا خبره دوی تا د وړاندې نه قد قالها الذين من قبلهم ویل شوی د دې ته دا خبره من قبلهم د وړاندې نه دا سوره فتح غیر کی معید شتا قد قالها الذين په تحقیق سره ویل شوی دا خبره دوی ته د وړاندې نه چې چا ظلم وکړو نو هغه ته به د هغه د عمل نتیجه ملاوي چا چې هر څه زیاته وکړو د خپل عمل نتیجه به ورته ملاويږي سوال اوس دا دی چې کله ظلم وکړو او ګناه وګټو نو آیا اوسم د دې لپاره د نجات څه صورت شته جواب ورکړي چې کوم خلکو په ځانونو باندې زیاتې کړي دي او د الله د الله د رحمت نه دي نا امید نه وي ځکه چې الله تعالی د ټولو ګناهونو بخلو والده الا الدين حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای چې هر ګناه الله تعالی معاف کوي شهید تب ټول ګناهونه معافي الا الدين مگر پر دې قرض چینه ور کوي دا ورته نه معاف کیږي شامی او بحر الرائق کې په دې باندې مفصل بحث دی د کنز الدقائق شرح بحر الرائق او شامی باغی دواړو کې په دې تفصیلی بحث دی نو فرمای قل یا عبادی الذین ورتوا ای زما غبندگان والذین اسرفوا چا چې زیاتې کړې د اعلی انفسین په ځانو نو خپل باندې لا تقنطوا من رحمت الله تاسو نو امید کیږئ مد رحمت د الله تعالی نه ان الله یغفر الذنوب جميعا پتا کی سره الله تعالی بخنه کوي د ګناهونو ټولو انه هو الغفور الرحیم پتا کی سره الله بخون کې مهربان دی واتبعوا للنجات من العذاب تابعداریو کوي احسن ما انزل الیکم من ربکم دا احسن دا داغنا چې کوم نازل کړي شوی د تاسو طرف ته جانب د پروردگار تاسو نه یعنی د عذاب نه د نجات لپاره تابعداري د احسن الحديث کوي دا متعلق دی الله انزل الله نزل احسن الحديث چې تابعدارو کوي د خې خبرې ما انزل الیکم چې کوم تاسو طرف ته نازل کړي شوی دا من قبل د مخکینا مخکې د دینا من قبل ان یاتیکم العذاب مخکې دینه چراشی پتا سبحانه عذاب بغتتن ناساپا وانتم لا تشعرون او تاسو به شعور نه لرئ سبو یا حسرتا علی ما فرت ما چې کوم کوتای کړی دا نو زپاغي باندې اوس پښیمان افسوس کوم پاغي باندې تفسیر کبیر او روح المانی وغیرہ پاوالی سره امام جلال الدین محلی رحمت الله علیه فرمایي چې بادرو قبل ان تقول نفس بادرو قبل ان تقول نفس ما قبل سره ربط ته بر قیامت ذکر او مخکې فرمای چې چا دروغ وي دا غي مخونه به توري انو د دیم تعلق د مخونو تورې دو تعلق هم د قیامت دوره دې سره دی نو ځکه فرمای ويوم القيامه او پرز د قیامت باندې تر الذين كذبوا على الله ویني وتاغ کسان لره چې دروغ ویلي دي على الله په الله باندې وجوههم مسودا فالله باندې څنګه بالولد الله له زوی جوړ کړي دی او شریک شریک ورله جوړ کړي نو وجوههم مسودا مخونه دی په پورز د قیامت تور وی الیس فی جهنم آیا نشته په جهنم کې مسول للکافرین ټکانه د متکبرینو متکبرین د متکبرینو وینجی الله الذین اتقوا او نجات ور کوي الله تعالی کسان لره اتقوا چې ځانې بچ کړي د من الشرک د شرک نه بمفازتهم د دوی د خلاصي زیتا د دوی د خلاصي زیتا ای بمکان فوزهم من الجنه جنت طرف ته به الله نجات ور کوي لا یمسو مسو نبرسیږي دیتا سعذاب اسو ایل عذاب داغه د پاره خزانه د اسمانونو د زمکو دي والذین کفروا بیاات الله کسان چې انکار کړي د آیاتونو د الله تعالی د الله د آیاتونو انکار کړي دي نو اولائک هم الخاسرون دغه زیانکاران دي چې چا انکار کړي قل تو ورته وای اف غیر الله تامرونی آیا پس د الله نه علاوه تاسو ما ته حکم کوي ندی اوربته دی بار د شرک رادو مکه د مشرکین دی او پیشکش رد دی یو وفد مشرکین نبی علی السلام سره راغی ادا وی چې تاسو په وجا په خار کې اختلاف پیدا شوه دی د دې کاروای ذمہ دار تاسو یې اوس دا وره چې کسوله صفای سره خپل کې وخت تیر کو هغه به ډیره زیاته بهتره نو کستا خوخه نو بس روغه بو کو سوله صفائی بو کو وما قدر الله حق قدره او دې قدرونه کدا الله تعالی چې څنګه قدر داغه پکار دی والارض جميعا او دا ټول ازمکه چې دا قبضته ټولا دا داغه په موټي کې د یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې والسماوات مطویات بیمینه او اسمانونه چې دي انو داران غختی دیغه بیمینه په خپل خلاص کې یعنی په خپل قدرت کې په خپل طاقت کې سوک چې په اسمانونو کې دي ومن فی الارض او سوک چې په ځمکو کې دي الا من شاء الله مگر سوک چې الله وغواړي من الحور وغيره یعنی دا حوري فرشته بازه دا چې الله وغواړي نو بس دا پاتې شي الا من شاء الله کې بعض مفسرین خو باقاعده وایي چې دا شپک فرشتي چې دي دا بعضی وایي چې دا سلور جبرائیل عزرائیل میکائیل اسرافیل بعضی وایي چې حاملین عرش رومبه سیټه سره بوي چې دا پاتې وي بیا باغې نه پس دام ختم شي ثم نفق فيه اخرى پس بیا چې کله پوکې ورکړې شي پاغي کې بدویم ځل باندې نو فاذا هم قيام ينظرون نو دا دویم نفقه چې دا هي نفقه البعث وبينهما 40 سنه جزاء د هغه څه چې سدي کړی دي وهو عالم بما يفعلون او دی وهو اعلم هغه زیات عالم دی بما يفعلون پاغه سبانه څه چې دا خلق کوي وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا برم د قیامت ذکرو چې ثم نفخ فيه اخرى او نفخه ثانیه نه پس بسکیږي نو سبکیږي هغه ذکر مخ کې کوي خو اصولا دوه ګروپونه دي دنیا کې دوه طبقې دي دنیا کې یو طبقه د کافرانو بلا د مؤمنانو دا غ دواړو طبقو ذکر اوس دی دی کوي فرمای وسیق الذین دا د لومبه طبقې ذکر شي د وجه د اختلاف د دی سه اختلاف دی فی وجوه الكفر د بعضو د کفر وجه به جدای د بعضو به جدای نو دا وجوه کفر به دی جدا جدا وی او دا به رعایت د عدل وی د انصاف رعایت ته دا فی التقدیم والتاخیر چې سبا مخکې دي سبا رستو دي فتحت ابوابها کلاو بکړي شي ورته دروازې د جهنم وقال لهم خزنتها وای ورته چوکیداران د جهنم الم یاتکم رسول منکم ولنو درغلی تاسو له رسولان منکم چې د جنس تاسو نو یتلون علیکم آیات ربکم چې تلاوت به کو پتا سبحانه د آیاتونو د پروردگار ستا وینذرونکم لقاء یومکم هذا او يرول به تاسو د ملاقات د خپل نن ورځې نه او کما کلمه لاملان جهنم من الجنه والناس اجمعين چې موږ به خامخا ډکو جهنم لرا د جناتو د انسانانو ټولونه په جمع ټول ورته ورځو قیل دخلوا وبویل شي دیتا چې داخل شي تاسو ابواب جهنم دروازو د جهنم تا خالدین فیها همیشه وفاغی کی فبی سمس والمتکبرین پس ډیر بد ټکانا او دلته دلته سوجه بیانې لاختراف مراتب تقوائهم د پاره د اختلاف د مرتبو د دی چې مرتبه جدا جدا دي نو بوتلې هم جدا جدا شي چې تقوا مراتب جدا دي حتا اذا جاءوا تر دې چې راوستې شي کوم ځای کې څنګه چې موږ وغواړو فنعم اجر عاملین پس خاجر عاملین لپاره وتر الملائکه حافین من حول العرش ویني بت ملائکو لرا حافینا چې چاپیر بوي دی من حول العرش د عرش نه چار چاپیرا یسبحون بحمد ربهم تسبیح بیانې په حمد د پروردگار خپل سره پسنا د پروردگار خپل سره وقضی بینهم فیصله وکړي شي په میان زدای کې بالحق په انصاف سره وقیل او بویل شي بعد الفراغ عن الحسنات د حسنات نه فراغت نه پس بسویل شي دیتا الحمدلله قولوا الحمدلله دیتا بویل شي چې وای تاسو وقیل قولوا